د افغانستان اسلامی امارات د شریعت غږ رادیو څلورویشت ساعته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اورېدلی شئ تاسو د شریعت غږ رادیو ته غوړ یاست دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شوه په نننۍ رادیویي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ بېشکه هغوی چې زموږ نازل کړي څرګند آیتونه او سمې لارښوونې له هغه وروسته هم پټوي چې خلکو ته مو په کتاب کې ښه بیان کړي نو دوی به الله هم له خپل رحمته شړي او ټول لعنت ویونکي به هم لعنت پرې وایي پرته له هغو چې توبه یې وکړه عملونه یې سم کړل او حق یې بیان کړ نو توبه به یې قبلوم او زه ښه توبه منونکی ډېر مهربان یم که څه هم په کور کې په خپل فرش د یوې بلې ناروغۍ له امله مړ سي، الله تعالی به د شهادت مقام ور په برخه کړي. د دې حدیث روایت مسلم، ابوداود، نسايي او ابن ماجه کړی دی. نن د یکشنبې ورځ د یو زر او څلور سوه او څلوېښتم هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې شلمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له دېرشمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مزسم یم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو د کندوز ولایت چاردرې ته راغلی ګډ دښمن بیرته په تیښته ولاړ د هرات ولایت په پارسي کې د قیصرنوا په بشپړه توګه فتحه شپاړس تنه اربکیان تسلیم شول. د هلمند ولایت په نهر سیراج کې د ګډ دښمن اته موټر تخریب، د یوه امریکایي په شمول دولس تنه مزدور عسکر قتل شول. د کندهار ولایت په میوند کې د سپیشل فورس مزدور عسکرو څلور ویګو موټر ویجاړ، ګڼ عسکر مړه او ژوبل شول. د پروان ولایت په کوی ساپی کې د دښمن هلیکوپټر رانسکور کړل شو. اوس هم بشپړ خبرونه د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ نهر سوپي اړوند سیمو ته د ګډ دښمن راغلې قوه له څلورو ورځو وروسته د شپې له تیارې څخه په استفاده بیرته په شا وتښتېده دغه قوه داسې مهال شاتګ ته اړ ایستل شوه چې پرې ناتاره درانه او لړزونکي بریدونه کمینونه او ماین چاودنې ترسره شوې عسکر یې ووژل شول او ګڼ جنګي توکي او مهمات یې پکې وبایلل د راپورونو له مخې د دغو بریدونو کې دوه امریکایي اشغالګر یوویشت تنه ګوډاګي عسکر درې تنه اربکیان وژل شوي دوه تنه اشغالګر او یولس تنه مزدور عسکر ټپیان شوي دي په دې سربیره یې د غټو وسایلو له ډلې یو ټانګ او یو هایلکس موټر له منځه وړل شوي او ګڼ شمېر نور مهمات یې له لاسه ورکړي د جګړې پر مهال د دښمن په بمبار کې ولسي کورونه هم لګېدلي چې له امله یې عامو هیوادوالو ته درانه تلفات اوښتي او پاتې یې په تېښته تللي. د یادې ناوې په فتح کېدو سره د نواباد، صالح اباد، سیالپو، سېبک او داسې نورې سیمې هغه مهال اربکیان په تېښته ولاړل چې مجاهدینو ورباندې د پراخو عملیاتو تابیا ونیوله. اوس په یاده ولسوالۍ کې یوازې د ولسوالۍ مرکز د مزدور دښمن ته پاتې دی او شاوخوا ټولې سیمې یې د مجاهدینو تر کنټرول لاندې دي. همداراز د یاد ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ اړوند سیمه کې د تېرې شپې په ورځ د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې اربکی قومندان عبدالکریم عمري د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې له خپل ساتونکي سره ځای پر ځای ووژل شو له پیښې وروسته مجاهدین د دښمن له یو ثقیل او یو ام شپاړس ټوپک سره راورسېدل همداراز د یاد ولایت د ادرسکن ولسوالۍ د کاریز مرتضا په سیمه کې درې تنه غله چې د مجاهدینو تر تعقیب لاندې وو ژوندي ونیول شول نوموړو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او قضیه یې د اسلامي امارت شرعي محکمې ته سپارل شوې همداراز د یاد ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ اړوند د تمیم مرده په سیمه کې د شینډنډ ولسوالۍ د عزیز آباد ښاروال نور احمد پهلوان د ابراهیم زوی د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو ښاروال نوراحمد په وحشت او فحاشۍ کې خورا شهرت درلود چې نور یې ګران هېوادوال له شره وژغورل شول. د یاد ولایت د شینډنډ ولسوالۍ اړوند د بارتخت په سیمه کې یو تن مزدور اربکی قومندان عبدالقادر د وسلوال برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو. همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د چاګورګي په سیمه کې د مزدور دښمن پر ټانګ د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه شوې. خو د تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د یخچال، ګوبن، سره شاخ، وزیرو منده او بولوڅانو سیمه ته وړمه شپه ګڼ شمېر امریکایي یرغلګر د خپلو مزدورو سپېشل فورس عسکرو په ملتیا له کندهار نه په چورلکو او ویګو موټرو کې د عملیاتو په موخه راورسېدل سیمو ته له رارسېدو سره مجاهدینو په ګډ دښمن بریدونه او د خښ کړای شویو ماینونو چاودنې ترسره کړې چې پوره څلېرویشت ساعته یې دوام درلود. د بریدونو او چاودنو په پایله کې د یوه امریکایي عسکر په شمول دوولس تنه اجیر عسکر ځای پر ځای قتل، ګڼ نور ژوبل شول او همداراز اته ویګو موټرې ویجاړ شوې دي. دښمن خپل مړه او ژوبل عسکر د پېښې له ځایه د چورلکو په مټ ولېږدول وروسته ګډ دښمن په سیمه کې د انتقام په موخه وحشت ترسره کړی چې یوه دیني مدرسه، یو سرای، دوه پلونه او ګڼ شمېر دوکانونه یې د منفجره موادو په مټ ویجاړ او د ملکي خلکو یو موټر او پنځلس موټر سایکلونه یې ور وسوځول. دښمن په سیمه کې له څلېرویشت ساعته مقاومت وروسته بېرته په تېښته ولاړ. همداراز د یاد ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د هزاره ګانو د پارچاوې په سیمه کې پرون له غرمې بیا تر مازیګر پورې د مزدور عسکرو په پوستو د درس کوپونو په مټ بریدونه ترسره شول چې په پایله کې یې نهه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته او د مرکز لښکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د شمالانې په سیمه کې تېره شپه نهه بجې د مزدور دښمن د عملیاتي قوې په پلې ګزمه د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول د بریدونو په پایله کې شپږ تنه مزدور پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اړوند د ملنګ کاریز په سیمه کې د کندهار هرات پر لوی لاره د مزدور دښمن په هغه موټریز کاروان د یوولس ویشتونکو ماینونو په مټ پر لپسې چاودنې ترسره شوې چې د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ د نهر سراج مربوطاتو کې د یرغلګرو په ملتیا د چاپې لپاره هلته تللي وو د چاودنو له امله د دښمن څلور ویګو موټر په بشپړه توګه ویجاړ او پکې ګڼ شمېر مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د شپې تر یوې بجې پورې د امبولانس موټرو او چورلکو په مټ له سیمې نه لېږدول کېدل د یاد ولایت ترغنداب ولسوالۍ اړوند د جلاهور په سیمه کې پرون غرمه یوه بجه د مزدور دښمن پر شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز له جلاهور څخه لاندې سیمه کې د مزدور دښمن پر یو رینجر موټر هم د ماین په مټ چاودنه شوې چې له امله یې رینجر ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. یو بل خبر وايي چې د نیش ولسوالۍ مرکز اړوند د امنیه قومندانۍ مخې ته د دښمن پر هغه ضربتي ټانګ د درنو وسلو په مټ برید ترسره شو چې مزدور دښمن د ځان د امنیت لپاره درولی و په پیښه کې ټانګ تخریب او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې وروسته دښمن د مجاهدینو په کمربند د هوانونو بریدونه وکړل چې له امله یو تن مجاهد د شهادت لوړ مقام ته ورسید تقبله الله تعالی د یاد ولایت په پنچوایي کې د سلطان محمد قومندان ګارد تورجان ووژل شو د پروان ولایت د کوه صافي ولسوالۍ کې د مزدورو کمنډویانو هلیکوپټر په ځمکه رانسکوره شوه دغه هلیکوپټر د چاپې پر مهال د مجاهدینو لخوا په تکتیکي ګزار لګېدلې چې لامل د دښمن هلیکوپټر په مکمله توګه د اور خوراک او پکې سپاره ګڼ شمېر مزدورو کمانډوي عسکر ځای پر ځای ووژل شول یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د بګرام ولسوالۍ پنج کلا سیمه کې د مزدوري اردو د عسکرو په رینجر د سړک غاړې مین چاودنه وشوه د چاودنې له امله د دښمن رینجر تخریب یو مزدور عسکر ووژل شو او درې تنه نور ټپیان دي یو بل خبر وایي چې د سیاګرد ولسوالۍ بالا کلا سیمه کې د بالا کلا په پوسته برید ترسره شو د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا ترسره شوي دغه برید کې د پوستې د پیرادارانو دوه سنګرونه ونیول شول او دښمن ته مرګ ژوبله هم واوښته چې په اړه دقیق معلومات لا نه دي ترلاسه شوي د یاد ولایت په مرکز کې د جاسوسي شبکې کارکونکی نقیب احمد د رحمت الله زوی ووژل شو د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ وزبین سرې کلا او اکا خېلو کلیو کې دامو کلیوالو په کورونو د اشغالګرو او ګوډاګیو عسکرو لخوا چاپه وهل شوې د شپږو کورونو دروازې په بمونو الوزولې او د کلیوالو ګڼ شمیر څاروي یې وژلي دي په دې برسیره په کلي بمبار هم کړی چې له امله یو کلیوال شهید شوی پنځه تنه ټپیان شوي او اته تنه نور عام کلیوال د بندیانو په توګه له ځانه سره وړي دي. د جوزجان ولایت څخه ترلاسه شوي خبر له مخې تېره ورځ سهار شپږ بجې د خانقا ولسوالۍ په شاه میرزا سیمه کې د دښمن یو ټانګ په ماین والوزول شو په دغه چاودنه کې ټانګ په مکمل ډول ویجاړ او د یو قومندان په ګډون د مزدور دښمن درې تنه وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي همداراز د یاد ولایت د مردیانو ولسوالۍ مرکز اړوند سیمه کې د دښمن په پوسته برید ترسره شو خبر زیاتوي چې دغه برید کې د حضرت قول په نوم د ټولۍ قومندان وژل شوی او درې تنه مزدور عسکر یې ټپیان شوي دي د تخار ولایت دشت کلا کې د ملک تاتار په شریرو اربکیانو برید ترسره شو د یادې ولسوالۍ د کوهنشاخ په سیمه کې ترسره شوي دغه برید په نتیجه کې درې تنه شریر اربکیان وژل شوي دوه تنه نور ټپیان او یو میل سلا له چنټې سره یو ځای مجاهدینو ته په لاس ورغلل همدارنګه ماسپښین درې بجې په یاده ولسوالۍ کې د خیرالله په نوم یو قومندان د اسلامي امارت د جلب و جذب کمیسیون مسؤلینو د هڅو په نتیجه کې له مزدور ادارې څخه راجلا او مجاهدینو ته تسلیم شو درې ورځې وړاندې مجاهدین د بغلان ولایت دوشي ولسوالۍ اړوند لرخواب درې ته د عملیاتو په موخه لاړل چې له ورتلو سره سم یې ټوله دراو په کې پراته کلي فتح شول. پرون د همدې درې نهو کلو علماء کرامو، سپین ږیرو او متنفذینو په یوه غونډه کې له اسلامي امارت څخه د ملاتړ اعلان وکړ او د بشپړ اطاعت او همکارۍ وعده یې وکړه. د لوګر ولایت مرکز اړوند نعمتي په کلي کې د امریکایانو یوه کشپي الوتکه راوغورځول شوه. د راپورونو له مخې یاده الوتکه د یو مجاهد له خوا په رسا برید کې په ځمکه نسکوره کړل شوې چې دا مهال هم د مجاهدینو په لاس کې ده یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د مرکز اړوند خدر کمپاین په هغه برخه توغندیز برید ترسره شو چې امریکایي اشغالګر پکې میشت دی د راپورونو له مخې توغندیو یرغلګر دښمن ته تلفات اړولي خو د کره شمېرې په اړه هیڅ ډول اعتراف نه دی شوی د زابل ولایت د مرکز قلات اړوند د ګاګرۍ په سیمه کې بېګا ماښام اته بجې یو تن مزدور عسکر د لیزري وسلو په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو همداراز د ظفرخیلو په سیمه کې هم بېګا شپه یو مزدور عسکر د لیزر په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو کې یو عسکر مجاهدینو ته تسلیم شو زموږ حوصلې نه شي ماتولای. لوېدیځې رسنۍ وایي چې د امریکا یوې تر ټولو پرمختللې جیټ الوتکې په افغانستان کې بریدونه کړي. رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې اف 15 بي جیټ الوتکې یې تیره پنجشنبه په کندهار ولایت کې د طالبانو پر یو مرکز بمبار ترسره کړ او همدا الوتکه په لومړي ځل په افغانستان کې وکارول شوه. په افغانستان کې د نویو وسلو او الوتکو کارولو په ډاګه کړه چې امریکا اوس هم پر جګړې ټینګار کوي، تر سوله ییز حل و جګړه ییز معنی ورته ترجیح ورکوي. په تأسف سره امریکا لا هم د خپل تاریخ له اوږدې جګړې عبرت نه دی اخیستی، لا هم د امپراتوریو په قبرستان کې د بقا خوبونه ویني او په یوه او بله پلمه دلته خپل ناروا شتون غځوي. امریکا باید په افغانستان کې د تیر اوږد مهال له ناروا حضور څخه ډیر څه زده کړي، د اسلامي امارت په مشري د روان جهادي مقاومت د له منځه وړلو او یا حد اقل کمزوري کولو په موخه یې کومه حربه او وسله ونه کاروله، ځواب ډیر روښانه دی، څه چې یې په وس پوره و، تر سره یې کړل. له نظامي وحشت او سیاسي بدماشۍ رانیولې تر مذهبي او ټولنیز فشاره یې هر څه وکارول، خو نتیجه یې معکوسه شوه. د هېواد اویا سلنه د مجاهدینو په واک کې ده. مثالي امنیت تامین دی، شریعت نافذ دی، محاکم فعال دي، تعلیمي ادارې خدمات وړاندې کوي. تجارت وده کړې د اداري او اخلاقي فساد بوی هم نشته او خلک د دښمن تر واک لاندې سیمو په نسبت له خپل ژوند څخه ډیر خوښ دي. یرغلګرو ته ور په زړه کوو چې ستاسو وحشت، ظلم او د نویو وسلو او الوتکو په ځانګړې توګه د اف پنځه دېرش بي کارول زموږ حوصلې نه شي ماتولای. افغانان د خپلو ارزښتونو له ساتنې او خپلواکۍ ترلاسه کولو له مبارزې نه دي ستړي شوي اسلامي امارت د الله تعالی په نصرت او د خپل مجاهد ولس په ملاتړ ویاړي موږ ژمن یو چې روانې سپېڅلې او برحقې مبارزې ته به تر هغو دوام ورکوو چې ټول یرغلګر عسکر له افغانستانه ووځي